د سختن ورځ په سیون کې یو سوری وهل زما په سپېڅلي غره کې د الارم غږ وکړي. پرېږدئ چې د ځمکې ټول اوسېدونکي ووېرېږي، ځکه چې د سختن ورځ راځي. نږدې دی. د تیارو او تیارو ورځ، د ورېځو او تیارو ورځ، په غرونو کې د تورې په څېر لوی او ځواکمن خلک خپرېږي. د دوی په څېر نه پخوانه وه او نه به دوی وروسته د ټولو نسلونو په اوږدو کې وي. د دوی په وړاندې اور سوزي او د دوی شاته اور سوزي. ځمکه د دوی په مخ کې د عدن د باغ په څیر ده، مګر د دوی شاته یو ویجاړ دښته او هیڅ شی د دوی څخه نه تښتي. د دوی بڼه د اسونو په څیر ده او د جنګ اسونو په څیر دوی منډې وهي. لکه څنګه چې د جنګیالیو په چغې وهي، دوی د غرونو په سرونو باندې کودیږي، لکه د اور د اور لمبې چې تنه خوري، لکه یو ځواکمن لښکر چې د جګړې لپاره تیار شوی وي. د دوی په وړاندې خلک په غم کې دي. ټول مخونه زرغون کیږي. د جنګیالیو په څیر دوی چارج کوي، د سرتیرو په څیر دوی دیوال اندازه کوي. دوی هر یو په خپله لار روان دي. دوی د خپلو لارو څخه نه تیری. دوی یو بل سره ټکر نه کوي، هر یو په خپله لار روان دی، دوی د وسلو له لارې ټوټې ټوټې کوي او نه ودرول کیږي. دوی په ښار باندې کوتا کوي، دوی په دیوالونو منډه کوي، دوی کورونو ته پورته کیږي، دوی د غل په څیر د کړکیو له لارې ننوځي. د دوی په وړاندې ځمکه زلزله کوي، اسمانونه لړزیږي، لمر او سپوږمۍ تیاره شوي او ستوري خپل ځلان بیرته اخلي. موږ دلته څه وینو؟ مسلمان پوځ به پر اسراییلو برید وکړي. ایا دا دریمه نړیواله جګړه ده یا د اسراییلو په وړاندې د حماس روانه جګړه؟ ایا مسلمانان به وروسته له دې چې اسراییل به په غزه کې د حماس د ځمکې لاندې تونونه له منځه یوسي په اسراییلو برید وکړي؟ ایا ایران به اسراییل ته ټانکونه واستوي لکه څنګه چې موږ په دې تفصیل کې ګورو؟ یا دا ټانکونه به د مصر، اردن او ترکیې پورې اړه ولري؟ ایا فلسطین به دا جګړه وګړي؟ راځئ چې وګورو. یهودو رب ته ورشي. اوس هم څښتن اعلان کوي په خپل ټول زړه، روژه، ژړا او ماتم سره ماته راشئ او خپل زړونه مات کړئ نه خپلې جامې، خپل څښتن خدای ته ورشئ، ځکه چې هغه مهربان او مهربان دی، په قهر کې سست او په ثابته مینه کې ډک دی او هغه په ناورین باندې توبه کوي. څوک پوهیږي چې ای هغه به بیرته راګرځي او توبه ونه کړي او د هغه شاته برکت، د غلې دانې نذرانه او د څښاک نذرانه د څښتن خدای لپاره پریږدي. په سیون کې سور وای روژه نیول یوه لویه غونډه رابل خلک راټول کی د جماعت تقدس کول د مشرانو راټولول ماشومان راټول کی حتی د شیدو ورکولو ماشومان اجازه راکړي چې ناوی خپله کوټه پرېږدي او ناوی د هغې خونه د لوحې او د قربانۍ ځای په منځ کې کاهنان د سختن وزیران پرېږدي چې وژاړي او وایي اسختنه، خپل قوم، اسرائیلي یهودیان، مه پرېږده او خپل میراث د قومونو په مینځ کښې د سپکاوي او سپکاوي ځای مه جوړوه، ولې هغوی د خلقو په مینځ کښې وایي چې د هغوی خدای پاک چرته ده. سختن د یهودانو ساتنه کوي. بیا سختن د خپلې خاورې لپاره هست شو او په خپلو خلقو، یهودیانو، ئې رحم وکړ. مالک خردای جواب ورکو او خپلو خلکو ته یې وویل، ګورئ، ځاسو ته غله، شراب او تېل درلېږم او تاسو به راضي شئ. او زه به نور د قومونو په منځ کې تاسو ته سپکاوی ونه کړم. زه به شمالي له تاسو څخه لېرې کړم او هغه به وچې او ویجاړې ځمکې ته واړوم، د هغه سرګردانه ختیځ بحر ته او د هغه شاته ساتونکي لوېدیځ بحر ته، د هغه بدوی او بدبوی به پورته شي، ځکه چې هغه لوی کارونه کړي دي. موږ دلته څه وینو؟ یو څوک چې د خدای له خوا شمال کوونکی بل کیږي د اسراییلو څخه به لیرې شي. اسراییل په شمال کې له لبنان، سوریې او اردن سره ګډه پوله لري. ایا دا په دې معنی ده چې حزب الله به پر اسراییلو هم برید وکړي؟ البته مالک خدای د خپل لښکر په مخ کې خپل اواز وایي ځکه چې دا کمپ ډیر لوی ده هغه څوک چې خپله خبره عملي کوي ځواکمن دی ځکه چې د څښتن ورځ لوی او ډیره په زړه پورې ده څوک یې زغملی شي او زما قوم به بیا هیڅکله شرمنده نه شي تاسو به پوه شئ چې زه د اسرایلو په منځ کې یم او زه ستاسو څښتن خدای یم او بل هیڅوک نشته او زما قوم به بیا هیڅکله شرمنده نه شي ګورئ د مالک خدای د پاره یو ورځ روانه ده کله چې ستاسو څخه اخیستل شو مال به ستاسو په منځ کښې وویشل شي ځکه چې زه به ټول قومونه د یروشلم په وړاندې د جګړې لپاره راټول کم او ښار به ونیول شي، کورونه به لوټ شي او په ښځو به جنسي تېری وشي. د ښار نیمه برخه به جلاوطنه شي، مګر پاتې خلک به د ښار څخه نه جلا کېږي. بیا به مالک خلدای بهر لاړ شه او د هغو قومونو سره به داسې وجنګېږي لکه څنګه چې هغه د جنګ په ورځ جنګ کوه. په هغه ورځ به د هغه پښې د زیتون په غره کې ودرېږي چې ختیځ ته د بیت المقدس په وړاندې پروت دی او د زیتون غر به د ختیځ څخه لویدیځ ته د یوې پراخې دره په واسطه په دوه برخو وویشل شي تر څو د غره نیمایي برخه د شمال لور ته حرکت وکړي او بله نیمه سویل لور ته په هغه ورځ به هیڅ رڼا ساړه او یخ نه وي او هلته به یوه ځانګړې ورځ وي چې څښتن ته معلومه ده نه ورځ او نه شپه مګر د ماښام په وخت کې به رڼا وي او زه به په اسمانونو او ځمکه کې حیرانتیاوي ښکاره کم وینه اور او د لوګي ستونونه لمر به تیاره ته او سپوږمۍ په وینو بدله شي مخکې له دې چې د سختن لوی او حیرانونکې ورځ راشي او داسې به راشي چې هر څوک چې د سختن په نوم غږ وکړي هغه به وژغورل شي ځکه چې د سیون په غره او په یروشلم کې به هغه څوک وي چې وتښتي لکه څنګه چې سختن فرمایي او د ژوندي پاتې کېدو په منځ کې به هغه څوک وي چې سختنې غږوي موږ دلته څه وینو لوګي چې هلته به د لمر وړانګې نه ښکاري. ولې؟ دا یوه چاودنه ده. اټومي چاودنه. زه ډاډه یم چې هو. او دا به هغه آفت وي چې سختن به په هغه ټولو قومونو باندې اخته شي چې د یروشلم سره جګړه کوي د دوی غوښه به په داسې حال کې تحلیل شي چې دوی لا هم په خپلو پښو ولاړ دي د دوی سترګې به په سابو کې منحل شي او د دوی ژبې به د دوی په خوله کې منحل شي بیا به هر هغه څوک چې د ټولو قومونو څخه ژوندي پات شي چې د یروشلم په مقابل کې راوتلي دي هر کال به لاړ شي تر څو د پاچا د رب الافواج عبادت وکړي او د کښتیو اختر ولمانځي او سختن به په ټوله ځمکه پاچا شي په هغه ورځ به سختن یو د هغه نوم به یو وي موږ دلته څه وینو نور به اسلام نه وي ټول به د هغه پاچا عبادت وکړي چې په اسرایلو کې د زیتون په غره کې د هغه د جنګیالیو فرښتو او مقدسانو لښکر سره راښکته کیږي او کچیرې د ځمکې د کورنۍ څخه کوم یو بیت المقدس ته لاړ نشي چې د خدای د سختن خدای عبادت وکړي په هغوی باندې به باران ونشي نو دا پیښه به کله پیښ شي چې د سختن ورځ نومیږي دا به زموږ سیارې ته د خدای زوی بیرته راستنیدو یا د اسراییلو په وړاندې د مسلمانانو ایران د دریمې نړیوالې جګړې په جریان کې پیښ شي.